په خوشالو غمونو کې او دې منتا عاجز او دې منتا عاجز د دې دوه مسلو بیان په دې صورت کې کړي یو د تمامی انبیاء علیہ الصلات والسلام چې ما د کم مقصد د بار پیغمبران را لګلیو نو دا هغه مقصد بیانم په دې صورت کې کړي او د انبیاء علیهم السلام د ټولو عاجزیم دی صورت کې ذکر کړی دا مختصر الفاظ باندې دا یواز دی صورت کې نه نور صورتونو کې د پیغمبرانو مشن بیان کړی دی لکه صورت نحل الته بیان کړی موږ د انبیاء علیهم السلام طریقه موږ د انبیاء علیهم السلام پروګرام چې موږ ته غي دنیا کې پرې خو دیو پاغه نقش قدم روان شو ثواب زموږ لاغه قیامت کې تپوس کوي زکه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رسو بل پیغمبر راځي نه نو دا غي د پاره دو قسمه مخلوق پیدا کاو پیدا کړي یو دا چې خلقو چاغه و تابعدارو دا الله د انبیاء علیهم السلام دویم هغه خلق چاغه و نافرمانو دا الله د انبیاء علیهم السلام دا سلسله روانه وا شروع وا لس پیړو کې لس پښتونو کې یو چا خلاف نو کړي بابا آدم نواله د نوح علیہ الصلات والسلام تر زمانه پورې دې کې چې سوره انبیاء علیه السلام راغلیو نو دا غي بنیادی خبره دا یو وا امر بالمعروف چې دا کارو کوي دوره ثواب دی داو کوي دوره ثواب دی رد منکر زکه نو چې نافرمانی نه وا خلاف نو چې کله خلاف نو نو صرف امر بالمعروف باندې الله انبیاء علیهم السلام را لګلو خیرات به چکاو کله چا به منزورې دو کله چا به منزورې دو ناغه به اوسې زری او کله چا به نه منزورې دو ناغه به پډاګه پاتې شو د آدم علی صلوات و سلام دو زامنو قابیل او حابیل دا واقعا دا غنه شروع شوی و چې کله خلکو د الله سره د الله په صفاتونو کې مخلوق پر غدار شروع کړو چایو چابل چایو زه او چابل زه نافرمانیان د الله شروع شوه نو الله باغ زمانه کې یو پیغمبر پیدا کو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه حضرت نوح علیہ الصلات والسلام الله پیدا کو دیو جن حدیث کې راځي اول پیغمبر پرد د شرک دنیا ته چراغله او هغه حضرت نوح علیہ السلام رد د شرک لومبه حضرت نوح علیہ السلام کړو داغه نه مخکې شرک نو مبلغ نو پیغمبرانو لس پیړې د پیغمبرانو تیر شوی وي خو شرک رب زکه نو چې شرکونو چې کله شرکیات عام شو پنځم مددګاران خلکو جوړ کړو سورته نوح کې داغي نمونه باقی داخلي ستاسو لپاره بل حاجت پوره کول ول نشتا د الہ معنا رستو کوم چې الہ چاته وای اصل کې دا سوره چې ناروا زمنګ نه کیږي او دا الله په حق کې زمنګ د مخلوق شرکت راځي اصل کې موږ د الہ په معنا پوه نه یو چې کله یو انسان د اله په معنا پوه شي نو چرې هغه بیا غلط کارونه کوي او د الله په حقونو کې به د مخلوق حق نه برخدار کوي چې کله حضرت نوح علی السلام د الله د دین आवाज وکړ او هغه مددګارانو باندې رد شروع کو چې دی یو الله عبادت وکوي د مخلوق باندې کوي حضرت نوح علیہ السلام مقابله کې قوم راوچت شو او هغه مشرانو کشرانو ته وی دا پنځه مدرګاران هغه جوړ کړو حضرت نوح علیہ الصلات والسلام رد کړي او دا غي نمونه باقاعده د سری قران دا غي بیان کړي سلسله روانه وا نوح علیہ السلام چې ویواله باغ بیانونو کې باغ حالاتو کې دا په کورنۍ کې هغه ته یو کس پیدا شو کنا داغه بچو داغه په کورنۍ کې هغه ته داغه دستراس او د الک ملګری پیدا شو خلاف لګینه حضرت نوح علی السلام آکار پر غوړو نه حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام قومونو خو عاصم مخالفت کې کله راځي خو کله کله باغ خلقو کې باغ اولاد کې باغې کې یو مخالف خلق پیدا شوی او پیدا کیږي نو دا یو سړی وي چې زبر آکار پر پرېدم نه او ار یو په دې حالت کې وبلاره دغه چې وبا چې کم دنیا کې لوی غر دی پنځل لس غزا پاغه د پاسو بختلې وي پنځل لس غزا یې پاسو او هغه لوی غر د دنیا هغه د ابو د پاس غر د پاسا کشته یو درې ده کشته برابر شو درې ده نوح علیہ السلام आवाज کوي چې الله زما بچي مونږ باندې خیرات وکړه او فلن الکیلا وتصدق او په مونږ باندې خیرات وکړه مونږ غریبانان یو د لوګي را غستیو استعمال تراغلیو درې دلو سراغلی یوسف علی السلام سره پرون اخبار کې غالبا نو بای نه بای کو قتل کړ دیا بای بای قتل کا پس مسله دین نه دنیا په تنازع جیداد باندې په پیسو باندې په کاروبار په لین دین بای نه بای هغه داسې بایو چې په دین باندې جوړ شوی وو نو سره داغه نه چې وسم شوی دی ګنا خو گرفتارول هم شو تاسو پوه پاس چې تاسو کړیو د یوسف علی السلام د خپل ور سره تاسو وکته ده رونو ورته وی انت یوسف ته یوسف ور بیا د عزیز مصر نه وی ته یوسف بیا پوه شو نو به دوی په کې بیا راغی رور رور نه مني مخکې ښا کډیر بادشاہ شي او کوشش کوي دا غدر غرزور ګوره په نورو قومونو کې چې یو انسان مخ په ترقې زین او دا قوم او دا غرشتدار هغه نورو موچتای هغه په فخر کوي والحمدلله زما په قران او زما په قوم کې او زما په نسب کې دا سه اوسره الله مخکې بوتره که سندیان دي که پنجابیان دي که انګريزان دي کار دي غیر د پښتنو په پښتنو کې چې یو انسان مخ په ترقې باندې زی دې د خپل نسی خپل هم به خوند لري چې هغه ځان ورسي دا سکان نشي کولای چې هغه ځان ورسي نو چې څوک هغه ته الله رسول له نو دا غم دا غرزول سکی کوشش کوي داغه د بدنامولو داغه د راغرزولو داغه د سپکوالي دا د کمینه انسان کار دی انبیاء علیهم السلام دا کار نه کوي چې څوک د پیغمبر وارثي خو وسې شوی دی خو سره دا غینا نو چې تاسو کم کار د یوسف سره کړی تاسو وته یوسف یو انا یوسف هاذا اخي دا زمارور دی زو یوسف ما وې ویلا تسریب علیکم نو نو پتا سو ملامت یا نشته خیر دی نا پوهه وي ظلمونه کړی دي جاته هم کړی دي دا او تنو چې تاسو دا کړی دا کړی دا کړی دا کړی نه نه نه اځ کې علما ذکر کوي لا تسریب علیکم اليوم باندې چې کله ستا وسو شو او سره د وسنا انتقام نه اخلي دا لوی مقام دی چې بس الله ته پرې لوی مقام دی او چې پلار سره مخشوي دي څوک چې مور یې ملوا او ماسی وا او ماسی لم حکم د مور دی حدیث کې راځي د ماسی په دوه قرار کې لکه پشان د مور یا مور و یا ماسی وا دیرال حضرت یوسف علی السلام خپل والدین ته دا تذکرې نه کې چې زمونږ دیورونو من سره دا دا کار کړی دی وای څنګه وی بس خو وخت تیر شوی تاسو یې د باندې نه راوستي او زه د جیل نه راوخ کلم بس ورکه هغه تذکره او تاسو کومه چې ما باندې دی په ایمانو دوم نه کارو نه کړی غلط ځامان یې لګولې دي غلا باندې لګولې و دای کړی دا بیا مې پلان خامخه خفقېږي مور خامخه خفکی دیو جنا هغه داستان د دا تکلیف چې پتا تیر شوی نو مور پلار ته ما بیانو خفکیږي جاری به بیا بار بچی لار شي ظلم شو سره یرا مور بچی څنګه داسې مور په جړای او بچی خبراو ته مو بچی څنګه مور ستا دوا ولې خو وخت تیر شو تکلیفونه پکې کله دا سره اتل کو دا الله فضل دا باندې وی چې دا مې بس اسم تیر شي وی په دې هر څه زخمونه برداشت کړی دي اوس بل تکلیف مرسا چې چا تکلیف چاله ورسا او داغه په دکنا هغه ته الله تکلیف رسي د چا زړه ازارول پکار نه حضرت یوسف علی السلام وس شوه دی سره دا غینا د خپل والدینو او د خپل رونو زنا ازاری کوي وځه الله ته پتا ده ځان دې بیاي کارونه بچ کو دا لوی نیکو کار دی او زه دا اجر نه ځای کوما ز بادشاہ خزې ځواني بی اولاد ای ابصور خسته او نوجوان الکی اسم نه یو غته لا سچي او غته ځان بچ کئ د لوی مقام دې کنه دې پس خلک منډي وای د یو ملک نه د بل ملک ته راځي او د نکاح د پاره دی می خوخ دی جنې وی دا می خوخ دی هغه هغه می خوخ دی او نه بیا کافر ګوري نه بیا انګریز ګوري تعلق او هغه دغه کور ته تلو او د بادشاه کور نه یوا د بادشاه خزوا ها او یوسف علی السلام باندې لاس اچي او انی اعوذ بالله معاذ الله فستا سما ځانې بچ کړو اته منډه وي او دا او تشاته نه لاس چي هیو جن حدیث کې راځي او کسان به د عرش د سوري دلان دي چې په هغه ورځ د قیامت د بل سورې نه بغیر د الله د رحمت د سوري نه یو به پکې هغه بندي چاغه ته یو خستا جنې دا لوی مقام دی ګل دعوت ملاو شو داغه د طرف نه پیسې ملاو شو هر قسم سہولتونه ملاو شو خو صرف د دې لک ها پکار وایو انی اخاف الله الله نه یری ورستو شو الله وی دا انسان بز پاغه سخت ترز پاغه ګرمۍ کې زد خپل د رحمت د سور لاندې ساتم الله دې مونږ پای کې راوړي دې زمانه کې بس ډېر مشکلات دي خو نه داسې اسباب باندې استعماله داسې کار باندې کې چې ته بیا هي دور سي بهرال د انبياله مسالم مشن هغه خپل کار جاری ساتلو نوح علیہ السلام سلسله روانه وا حضرت موسی علیہ السلام په زمانہ کې صح حضرت موسی علیہ السلام ته وګوره چې موسی علی السلام دعوت پیش کو نو د بادشاہ مقابل کې ولال لې او دا چې بادشاہ چې د خلکو بچی به نیول پیدائش وخت کې هغه به لالو خزه به ګرځولې چلی به ور سره وي او هغه به مخکې نه معلومات کاو چې دې دې کورنۍ کې سوره سوره خزيري سوره سوره دې ته وخت د بچو نږدې باقاعده به هغه رپورت ته نو لوی ظالم چا لیدل هغه دوی مصیبت الله پاغه مقرر کړو هغه نوح علیہ حضرت موسی علیہ السلام داغه په مقابله کې ولال لې او داسې سرکش بادشاہ مقابله کول ګران کار دی کسان کار دی او پتن تنها आवाज ډیر یو داسې حالات سره مخو قران وې چې د په سفر روانو د شعیب علی السلام سره لس کاله مزدوري کړې و لس کاله او هغه د مزدوري پیسې کې ولا ګډه ملاو شوې وې کندک او شعیب علی السلام ول خپل خوګه لور ور کړې و چې دا ستا او په مزدوري کې دا کړې نو هغه دا غمل کته او دور غیرت من پیغمبرانو موسی علی السلام بعد شپې سفر کاو ګډه به بوتلې چې زما په خزه د چا نظر اون لګي او درځ به په پټ ځای کې خزه کینولې وا او ګډه به سرولې په پټ ځای کې به کینولې وا چې زما په خزه د چا پلو او نظر اون لګي نن سبا فسټیج به منبر برابر کی او بدريږي الله الله دا سم بیا غیرتمن پدې کې وخت یې دا د خزه بچي پیدا کیږي د موسی علیه صلوات و سلام مسعودی لیکلی دی په تفسیر د سورته قصص باندې شلمې سپارا چې کله بچي پیدا کیږي یخ یخنی دا تور شپه دا سلی دا او کله نشته ځنګلې حیران دي او په داسې وخت کې زنانه لا تکلیف یي او یخ یخنی نو د اور ضرورت پکار یې غیلا د ګرماش اوس په بستری دي ټړي دي کمبلي دي او بیا ملک یخنی ده ها پاغه یخ یخنی کې حضرت موسی علی السلام سره خزر روان دي زنګلې دي بچي پیدا کیږي نو تکلیف دی موسی علی السلام خزه ته صبر وکا دلته کې اسم او هغه ځنه یو شغله د اور کار شو شغله لرینا موسی علی السلام هغه شغله سره بسو کی زبت اس کروټه راولما ورس کروټه نو دلته به تا ته ګرم کم اور په بلکم ته وو ته ګرم شي زکه څنګه چې دغه زیات ډکی خشاکونه زیاتی خدا بلیدو بندوبس سره نو وی شغله وشو هغه ځای کې زبرت سکروټه راولم او تا تبا هغه لمبه کم تبا ګرم شي او یا به عزت پوس دلار وکما ځکه دا ځای کې خوچار نه بل کړی چې موږ پلاني ځای نه زو موږ تلاش سیدا کا چاغه مقام ته ګوره دی واقع ته خیال کوي چاغه زه ته موسی عليه السلام ورسېدا هغه نور الهي چالکا دا کار پرې د مانزل لار شه ما پرې د معاف دې خو دې معاف کی پرې دا دا واده دې دا خادي دا دا سفر دې دا پلانې دې شل باندې موږ جوړو په داسې تکالیفو کې نو موسی علی السلام دا خزنه جدا شو مورخ ذکر کوي چې بچې پیدا شدا خزه ساج رڼا اونګی دا د شعیب علی السلام لور او د موسی علی السلام خزه هغه بچې غیګه کې راوغستې ده او واپس بیا پلار کړه روانه شو د کنډک د ګړو پلار کرا لالا سلویح کالا مسعودی لکلی دی پاغ لار باندې موسی علی السلام تیرې د یو ځل پاغ داغ لار جوړ شو راته سلویح کالا بعد او ایوارو کده ته کې زما د بچو کورو پتن لګي چې ژوندۍ به یو کومړوي پاغلار چې 50 کال تیرې ده نو د خپل ماشومان ته پوسه کړو خزه املاوا هغه پیغلا چې په ځنګلو کې پرخې و بیا ملاقات نو شو هغه تیار کې چې جدا شوه او د شپې د بچی په پیدایش باندې رڼا لتلو هغه نسلوي کال پس بیا ملاقات د دند خزه نو شوه او مړ شوه وا او هغه ماشوم سلوي کال پس د موسی عليه السلام ملاقات شوه ژوند دی بیا او ملنګانو انبیاء علیهم السلام د بادشاہ مقابل کې فرعون ملغه مقابلو بنی اسرائیل داغه مقابلو کله کله پکې سامره مقابله کې ولال نه هغه چې علم یو ته هودره او داغه خلاصو او چې سوره داغه نه کې دې شو د موسی علی السلام د بدنامولو کوشش کړو سامره هغه څخه کله ولسخه جوړي قوم ته د عبادت وکړي او د موسی علی السلام نه رب ګډوډ شوی دی کله کوی تور ته یو کله یو غرته خي یو کله بل غرته خي مل اصل شیخ د عبادت نه دی دا بل چا کافر نو کړی دا چا کړیو چې داغه په درس کې ناسو د موسی علی السلام علم حاصل کړو او داغه مقابله کې بیا غولال نه ساميره قوم خلاف بادشاہ خلاف ها عمل خلاف کورنۍ خلاف او خپل ملګري خلاف دا د انبیاء علیهم السلام خپل مشن غینو پر خوده او اخر کې الله وی چې کله موسی علیه السلام غمجن کا نو الله وی زی غمجن کړم الله ځان ته نسبت کړي نو څنګه یې ونیو څنګه یې گرفتار کړ پاغه وبو کې ډوب کړ بیا خو ډېر روبیو خلکو وې سره چې بل ځای کې غوبوالي او بیا راکار شوی نه الله وی فل یوم ننجی کا ببدنی کا اے خلکو ګوره داغه لاش می دوبو د پاس روان کړي او چې خلک یو ګوري چې فرعون هغه بېمانه او دوبو د پاس روان خپل ځان نشي بچ کوله داسې بادشاہان داسې نسبونو والا هغه خلق الله تبا کړی چې مقابله د انبیاء علیه السلام کې ولال دي او د دین اسلام کې ولال دي مقصد می داو چې د انبیاء علیه السلام مقصد دا دوه خبرې وي یو لا اله الا انا او دین فعبدون د الہ معنی دا چې حاجت پوره کول والا صرف یو الله دی مخلوق د مخلوق حاجت نشي پوره کولو امداد به سره کی پیسې بدل کی دکان کې به صدر کی بل یو کار منډه بدل سره کی او حاجت نشي پوره کولو ډاکټر له بیمار لار شي نو علاج سټوسکوپ یو ګرځي ډریپ ته اوخه جاي خبره دوايو لور کی هغه ته ګوري او داغه نه سا اوخه دیو او نو حاجت پوره کولې چې دا مرګ واپس کی نه الله وی واپس کول والا د مرګ او مرګ را وستول والا هغه زین هغه مخلوق نه الہ معنا دا چې حاجت د انسان پر کوم هغه زیم الله وي او دا معنا په تفسیر د سورته محمد کې عبد الله بن عباس کې فعلم انه لا اله الا الله لا نافع ولا ضار زرن لره کول والا فیدی رسول والا ورکول والا ملکول والا عزت والا ذلت والا حکومت والا غسل حکومت الله وی دا زما اختیار دی په دې کې د چا اختیار نه چلیږي نو که د الہ په معنا مونږ پوه شو نو مونږ بیا د مخلوق حاجت من نه ګنو چې به زما حاجتونه پوره کړي وې مله و به زمون کار کیږي فلانه دا څه شو نه کار کولو والا څوک دی الله اگر ته وګوري بادشاہ وي وزیر وي یو لوی هوته باندې وي بادشاہانو په کوم حالت کې گرفتاری سره مخ دي دنیا کې بادشاہان چې چا جرمونه کړی ظلمونه کړی په چا یو سزا پیش کیږي په چا بل سزا پیش کیږي سره د بادشاہي نه سره د مالونو نه داغه عزتونو ته ګورا او داغه حالتونو ته ګورا او چې د چا په الله اعتمادي نو الله وی عزت زور کوم ذل زور کوم د بادشاہانو لاس کوم دا شي نه چا لاس کړي او دې به د پیر نه چا پیر چولي قبر نه به چا پیر چولي الکه داتا صاحب نه چاپیره وګرځا بادشاہي مالا ملاو شو دغه د داتا صاحب کمال وکړ الکه دې کې د فلاني پیر کمالو نه هغه خپل د داتا صاحب کتاب دې ما سره شتا سید دې حجویری رحم الله داتا گن بخش کشف المحجوب په فارسی کې لیکل هغه وی وی اے داتا ته خلق داتا وی داتا ورکول والا د خزانو حالان کې وی زما پلاس کې دی وی ورپش طاقت هم نشته چې چاله ورکم هغه داتا سه بګری خپل کتاب کې او دا خزانه سرو سپین پي سوایا مو وی دا د په وجه موږ ته حکومت او بادشاہي او دا ملاو دي نه د الله په وجه الله چاله ورکی او د چانه اخلي تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تعطي الملك وتنزع الملك چاله ورکی او د چانه اخلي چاله عزت او چاله ذلت چاله ورکول او چاله غستل څوک ملکی سو دنیا ته راولي د دې ټولو ها اختیار د چا سره دی بیا دې کل خیر الله ستا په لاس کې اختیار دی دا زمونږ عقیده ان شاء الله نو د اله په معنا مونږ پویګو اس مونږ وایو لا اله الا الله او چې بیا وخرا شي نو بیا مونږه حاجت پوره کولو والا مخلوق ګنو پیر ګنو بابا ګنو داتا ګنو فلانه ګننا نه نه کا هر قسمه تکلیف راځي اغا موږ د یو الله لګنو چې راوسته مغره ای یمسسک الله بذل د قران وې یونس کې مو یو سورته انعام کې مو رسول واره تکلیف اغا الله دې او لرکول واره تکلیف اهم اغا د الله اختیار کړي پکار دا چې موږ په دې سيزونو باندې عمل وکړو موږ الحمدلله یو په داسې خو چې زموږ مخکې څوک داسې خبره کوي داسې کار کوي چې موږ هغه منکو نه پوی د غریبانو څوک د سره د پوی نه غلط کار نه کوي خو نه پوی به څوک په یو کې د ساتي څوک په بل کې د ساتي عقیده په یو الله هو نو د دنیا کسبونه دي کوبا دکانداری باپاری ذمہ داری نوکری اعتماد او قضا او پاغې نه ساتو 50 ساتو په الله کله به ډیر وی کله به لږ وی کله به تاوان وی کله به ګټي خو مخ په لاس کوزو انور ورکو